او زنګونونه د خېټې سره جوخ کی دواړه په یو درې او د پخو نه صادر چار چا په رکلک تاو کی او ټور کی هغه صادرو ته تکیا شې د خپوته دا سناس دي کنه او کوناټې لګوري خپې ودروري صادر چاپې رکي نو دغه سي صورت کې انسان له خوب هم ورزي نو چې خوب دی وکړ او دغه سي حالت کې د انسان د او دس د ماتې دو یره هم وي داس نه احتباو نو په داسې حالت کې د جمعې په موږ کې خصوصا په خطبه کې ناستا خانه ده مخکې دا غینا صفایو کا یو ورځ دوه مخکې د بدن صفایو کا د زریناب صفایو کا د سر ویختو برابر کا سنت والا لکه سبا ذل حج شروع کیږي نو ځان برابر کا پوه د چا د قرباني اراده وي خپل نکونه خپل وخت دې نه کټ کوم بعض علما او دام وو ذکر کوي چې په دې ورځو کې دا ورځ د حج دی اے دچا په پیغمبر به قسم نخوري چې زما د قسمی په پیغمبر باندې په خانه کعبه به قسم نخوري په فرشتو به قسم نخوري په اسمانو به قسم نخوري په پلارانو په نکونو زما د په خپل جن قسمی دا بم نخوري زما د پروبا نه قسمی دا بم نه کې زما د په خپل سر قسمی دا بم نه کې زما د په ژوند د بادشاہ قسم وی اتفاق کړي شي په دې حدیث د بخاری او د مسلم په پپلار باندې زماره په خپل پلار او په نک قسمی چې دا کار نکوما دا شی بدل در نکمنو دا قسم ممنوع دی من دی او چې قسم کې بیا هم نه صبرې کې خامخا قسم کې نو په الله قسم کا اول خو د قسم نه ځان وساته او بیا هم کې قسم کې نو په بل چا باندې کې پوښي وعن بريدة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نبي عليه السلام ویلی من حلف بالامانه فليس منا چا چې قسم کو په امانت باندې اراده دا غ په امانت وای نه اراده په فرایض د الله چې الله د سره امانت کړی دی دې په الله امین ګرځولې پاغه په عبادت باندې د حج د روزې د منځ او د زکات او مخکې دا غینا زکا قسم نکیږي مگر په الله باندې یا په صفاتو د یو صفت د الله باندې او امانت نه ده د الله د صفاتو نه او قسم پاغه خلل دا من دي چې زبری ما د اسلام نه په خله خود دغه سی وی او دغه سی بری نه دی نو دې دغه څه شو لکه څنګه چې دی وی د اسلام نه خلاص دی بری دی وان کان صادقا او کچرته وی دی په خبره کې رښتینی فلا يرجع الاسلام سالما نو چې واپس به نشي اسلام ته سالم رو جوړو یعنی ګناګار دی چې دروغ هم وایي قسم هم کوي او قسم په قص باندې کوي په دروغه دا دې ناروا دي عن عبد الله ابن مسعود رضی الله تعالی عنہ ان النبي صلی الله علیه وسلم قال من حلف على مال امرئ مسلم بغیر حقه چا چې قسم کو په مال د یو سړي مسلمان به د حق نه ها ویزه ور کړی پاسپورت یې ول ور کړی هغه اجازه ته کړی نو دا غمال پشان د مال د مسلمان دی دا غوینا پشان دی نو د چا دا د مسلمان دا ته وسنوي او دا غنه مال غسل دام ګناه عظیم دی دماهم کا دمائنا و اموالهم کا اموالنا حدیث کی راضی تو دیو جنا ډیر کوشش پکار دی وی وکړو د دروغو په قسم باندې د بل مال اخلي فقط او جب الله له النار تاکي واجب کړي الله د لپاره اور دروي وحرم عليه الجنه او حرام کړي الله په زبان جنت فقال له رجل وی هغه ته یو سړی و انکار شین یسیر یا رسول الله اگر کوي یو شی لګ نو بیا هم جهنم ته ځي ها سزا ملاویږي سزا ډیره سخته ده دا وی زما دا اوس یو مسله راځي چې د چا مال اغستلو سره به یو کس همیشه د پاره جهنم کې یو کني حرام مال حلال ګڼل د سره کافر کیږي او د کافر ته پاره جهنم دی خالدین فیه یا خبردارې او زجر رټنه ده چې یو کس د بل چا مال اغستلو همت وکړو دغه بداغه سم ملاوي سزا اگر که په ازغیدار بوټي د یو سانګي ولې نه سزا ملاوي ګرځي نو کوشش وکړئ د بل د مال نه ځان بچ کوئ کورونو کې دا جګړه اکثر په دې زونو راځي دا شی زما او دوا چې چا شی نه غلې ور کړو دا به تور کېدله کو دنیا کې دا ورنه کې قیامت کې به ولا ور کې دا دا حق دی اگر که ضرور دې نه جدا دا حق مخره وعن ابي موسى ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اني والله قسم بالله کدا الله خو غشي ز قسم نکوم علی یمین په قسم باندې زکا بیا اوینی غردا غینا مگر چې کفاره ور کم د خپل قسم نه واتیت الذی هو خیر او رات کریمه هغه سزا چا غډیر بهتر دی دوامته ګوره لای چې زدو کې یو کس تاسو په خپل قسم کې په خپل حال کې په تاسو کې سو په خپل کور کې په یو قسم باندې زد کوي چې دا کار به دغه سکوما زد کوي اصل کې غلط خبره کوي دشمنی کوي تجاوز کوي پای کې د دینا چې ورګي ده کفاره ده هغه هغه چې الله په فرض کړو خو فرض کړو و الله مقرر کړو و الله په دبانې کفاره دې ورکی متفق ولې یلچا بفتح اللام او تشدید اللام یلجو اے یتمادا فیا چې پای کې څه قسم سرکشي نه کړی ده